بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة پاتې برخه ده پرون موږ تاسو درې سوالونه په تخته لیکلی وو یو دا چې ولې جهاد کوو دویم دا چې څنګه جهاد وکړو او دریم دا چې د چا په خلاف باندې جهاد وکړو د دې اول سوال په جواب کې پرون موږ او تاسو یو دوه درسونه واخیستل نن د امغه سوال د جواب په سلسله کې په دوه نقطو باندې خبره کوو چې که جهاد ونه کوو څه تاوان به را رسیږي او که جهاد وکوو څه ګټه به را رسیږي پرون خو د جهاد په ضرورت باندې خبره وکوله ورونو که جهاد ونه کوو د الله له عذاب سره مخ کیږو او دا د الله عذاب بیا داسې وي چې هم په دنیا کې وي او هم په آخرت کې وي په دنیا کې هم تاسو ته د عذاب یا د تکلیف چې د کفارو په لاس مسلمانانو ته ورسیږي د غي او دوه درې کیسې درته کوم او د آخرت عذاب خونو د آخرت په ورځ باندې وي د غي کیفیت الله ته معلوم دی جهاد اصلا د دې لپاره شروع شوی دی چې د ظلم د فتنې د کفر د ناروا د فساد مخنیوي ور باندې وشي دا مخلوق انسانان ټول د الله مخلوق دی الله پیدا کړی دا د الله بندگان دي که دوی بندگی منی هم د الله بندگان دي او که دوی نه منی هم د الله بندگان دي بل رب دوی نه لري چا چې ځان ته هر ډول رب نیولې دی یا هر څه په ربوبیت باندې نیولې هغه رب رب کیږي نه رب یوازې الله دی خالق او مالک یوازې الله دی خو ورسته بیا شیطان یا انسی او جنی شیطانانو د الله د بندگانو گمراه کړي دي الله تعالی به انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام را لګلی دي چې دا خلک چې گمراه شوی دي دا بیرته حق لار ته راوړوي ولی ځکه که دوی په دغه ناروا لار باطل لار د کفر په لار کې پاتې شي دوی جهنم ته ځي او رب العالمین رحمان او رحیم ذات ده د هغه لورینه د هغه مهرباني په خپل بندگانو باندې دا ده چې لبدو لارو یې راوګرځوي نو ځکه خو هر قوم ته پیغمبر را لېږلی ده هر قوم ته پیغمبر را لېږلی په هر زمانه کې چې کله دی وحي تعلیمات د انسانانو ترمنځ یا ورک شوی دی یا کمزوري شوی دی یا ګډوډ کړي دي سره الله بل پیغمبر را لېږلی ده وحی نوې را لېږلې ده خلکو ته دین تازه کړی دی او انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام توحید ته خلق را بللی دي خو کله چې بیا د توحید د دعوت د خبراوي په لار کې د الله د شریعت د تنفیذ او د تطبیق په لار کې خندونه پیدا شوې دي یو څوک درېدلی نه دی پرېږدم نه دی خبره منم نه دی وړاندې پرېږدم نه دلیل او منطق در سره لرم نه د تا خبره اورم نو بیا الله تعالی انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام او په آخر کې د موږ محمد صلی الله علیه وسلم خیر الانبیاء واشرف المرسلین الله تعالی بیا په جهاد باندې مکلف کړی دی چې په جهاد باندې اوس د دې ظلم مخنیوي وکاو د دعوت لپاره د لار اواره کا نو د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام تاریخ ته چې سړی ګوري او د قران آیتونو ته چې ګوري لټولو نه خپل ورایا د ښکاری چې اصل خبر د الله وینا او د الله دین خلکو ته رسول دي یعنی اصل کار دعوت دی او اصل کار د الله د دین او د شریعت د تطبیق لپاره کار کول دي خو اوس یو څوک ته نه پریدي د کار ته پیغمبر نه پریدي د پیغمبر اصحابان نه پریدي د اصحابانو تابعین نه پریدي د امت افراد نور نه پریدي چې د الله دین تطبیق کی په خپل ژوند کې تطبیق کی خپل کلی کې تطبیق کی خپل ټولنه کې تطبیق کی خپل وطن کې تطبیق کی په خپل ولس کې تطبیق کی خلک د مخنیوي کوي یا دغه د الله د دین دعوت رسول په تا باندې لازم دی هغه خلکو ته باید ورسوي چې غنه دی ورسېدلې خو په لار کې یو څوک ولاړ درته نه دی پریدي وینا نه نه تا دعوت منم نه مناقشه او دلیل در سره کوم او نه لار در کوم چې هغه نور ته ورشي نو بیا د دوه خلکو د مخنیوي لپاره او د ظلم د منځوړلو لپاره الله تعالی جهاد لازم کړی دی په مسلمانانو باندې د جهاد دوه عمده ډولونه دي یو ته فرض عین جهاد وای یو ته کفایي جهاد وای فرض عین جهاد په څلور حالاتو کې راځي چې کله دغه څلور حالاتو نه هر یو راشي یا مجموعا څلور واړه راشي نو بیا جهاد فرض عین په دې معنی چې په هر مکلف انسان باندې بعینه په هم د فرض وي د بل چا لوجه نه بیا د غاړه نه خلاصيږي د فرض عین معنا دا ده چې بی عینه په دغه هر فرد باندې بیا فرض شي دغه څلورو حالاتو نه اول حالت دا دی چې کافران په مسلمانانو باندې حمله وکړي کافران په مسلمانانو باندې حمله وکړي دلته چې دا کم خلک د حمله لاندې راغلي دي په دوی باندې جهاد فرض عین دی لکه مونز لکه اوداس لکه روژه چې په هر فرد باندې لازمه ده انداسې بیا په هر فرد باندې چې بالغ وي عاقل وي د جهاد توانایي به ولري معذور نه وي په غو باندې به د جهاد فرض شي او کچېره دوی ناتوانه کمزوري وي بیا په دوی پسې شاته چې نور مسلمانان په هغه باندې فرض شي که په هغه باندې د ضرورت پوره نشي تر هغه چې شاته لګلري نور څوک دی په هغه باندې فرض شي د فرضیت تر هغه پورې توصیه پیدا کوي پیدا کوي پیدا کوي تر څو پورې چې کفایت موجود شي چې د کفارو مخه ونیول شي د دوی د فتنې د خورولو د مخه ونیول شي دویم حالت دا وي چې د مسلمانانو مشر نفیر عام اعلان کی نفیر عام دې ته وایي چې عمومي اعلان وکړي چې خلکو اے مسلمانانو راوځي جهاد ته د مسلمانانو مشر وي هغه پوښي چې اوس دا وطن نیولای کیږي کافر غلبه پیدا کوي د مسلمانانو دین پایمالیږي مساجد پایمالیږي ننګ او ناموس پایمالیږي مقدسات پایمالیږي هغه په خپل ولس باندې په خپل امت باندې خپل خلکو باندې غږ وکي نفیر عام یعنی عمومي بلنه چې د الله په لار کې عمومي ډول باندې راوځي نو په دې وخت کې علما وایي چې د څلور واړو مذاهب علما وایي چې به جهاد فرض عین شي د نفیر عام په وخت کې دریم حالت دا وی چې کافران مسلمانان اسیران کی یو مسلمان له کافرانو سره اسیر پاتې تر څو پورې چې د آخري مسلمان هم را آزاد شوی نه له کافرونه په مسلمانانو باندې جهاد فرض دی فرض عین دی ور باندې چې د آخري مسلمان هم را خلاص کی ځکه مسلمان دی الله نیک بنده دی دی الله منون کې بنده دی موحد بنده دی الله په دې باندې ناراضي کیږي چې د موحد بنده دی د کفارو په لاس ذلیل شي له عبادت نه د محروم شي له ازادۍ نه د محروم شي د الله له سمې بندګۍ نه د محروم شي او د دین په خاطر د دی الته مظلوم او تحقیر شي سپکاوی دی وشي نو جهاد بیا په مسلمانانو باندې فرض کیږي ترڅو دا بندي را خلاص کی که یوی که دوی که لسوي که زروي څلورم حالت دا ده چې کافران د مسلمانانو ځمکه ونیسي ولو که هغه یو لويشت ځمکه هم وي یو ځمکه د مسلمانانو کافرانو باندې حمله کوي غلبه ور باندې کوي او هغه مزکه نیسی ترڅو چې د ازمکه د دوی نه آزاد شوی نه بیرته اسلامی خاور نه وي ګرځیدلې د مسلمانانو واک ور باندې بیرته نه قائم شوی تر هغه پورې په مسلمانانو باندې جهاد فرض عین وي په هغه خلکو باندې چې ورته نږدې دي او بیا هم دغه تسلسل باندې د عیني فرضیت په دوی پسې چې کم خلک دي یا شاوخوا کم خلک دي هغه ته د عیني فرضیت ورنقل کیږي نو علما وایي چې د دغه څلورو نه څلور حالتونو نه چې دا یو حالت هم را پیښ شو jihad فرض کیږي دا خو لا څه کوي چې څلور واړه حالت لري په یو وخت کې متحقق شوی وي موجود دی د منګ او تاسو په دې وسنۍ زمانه کې دا څلور واړه حالات موجود دي هم کافرانو هر چیرې د مسلمانانو په ملکونو باندې يرغلونه کړی دي د مسلمانانو خاورې نیولې دي مسلمانانو نظامونه اړنګ کړي د مسلمانانو ازادي سلب کړي ده مسلمانانو په مال متاش تمنیو باندې خپل قبضه قائمه کړي ده هم مسلمانان بندیان کړي دي زندانونه د مسلمانانو نه ډک کړي دي د خلکو په کورونو چاپی چولې دي خلکو وطنونه نیولې دي د خلکو سترګې تړلې دي خلکو لاسونو پښې تړلې دي په تور شپې د خلکو په کورونو باندې يرغلونه کړي د خلکو خزې په سپیو داړلې دي خلکو ماشومان صغیرانه وژلې دي نارینه له ځان سره بوولي دي زندانونه پیډه کړي دي دلته په بګرام کې ساتلې دي پولیس چرخي کې ساتلې دي ګوانتنامو ته وړي دي داسې ځایونه ته وړي دي چې بيخي هیڅ نه چا مړ لیدل نه چا ژوندۍ لیدل دي داسې بنديان هم دي الله تعالی را خلاص کړي چې نه کاله اته کاله په داسې ځای کې پاتې شوی چې بل بندي بيخي لیدل نه نور پټو استخباراتي زندانونو ته وړي دي نو مسلمانان بنديان دي د دوی سره دا حالت هم موجود دی دریم حالت نفیر عام د مسلمانانو امیر دلته په افغانستان کې هم او په نور ځایونو کې هم چې د مسلمانانو مشران دي جهادي امیران دي هغه هر چیرې د خپل خلکو نه ل خپل ولسونو نه ل مسلمانانو نه په مکرر ډول باندې نفیر عام غوښته ده چې راووځي موږ ناتوانه یو موږ کمزوري یو دین پېمالېږي مساجد پېمالېږي مقدسات پېمالېږي هر چې مسلسل ډول مسلسل ډول هم په آسیا کې هم په افریقا کې هر چیرې د مسلمانانو مشرانو خلک جهاد ته دعوت کړي دي نو نفیر عام هم متحقق شوی دی او څلورم حالت چې د کافرانو لخوا د مسلمانانو ځمکه نیول شوی دا خو مسلسل د 500 کلونو راځي دا وضعیت همداسې را روان دی تاسو ګورئ په دې نقشه کې په دا کم ځای باندې چې اسپانیا لیکل ده دا اسپانیا نه و دا د مسلمانانو اندلس وو قرطبه هم دلته وو تفسیر قرطبي دلته لیکل شوی ده دا د مسلمانانو خلافت او د مسلمانانو ځمکه په دې باندې دوی 800 کال دلته حکومت کړی دی او 800 کال په دې ځای باندې اسلامي تمدن قائم کړی خو کله چې دلته مسلمانان په خپل منځ کې سره په اختلافونو کې شو اختلافونو کې شو او جهاد سره بل اخره پرې خو ده یا مشرانو جهاد پرې خو ده په عیش او نوش باندې په دې باندې اخته شول سره او بیا په خپل منځي اختلافونو باندې اخته شو مسلمانان کمزوري شو او ډېرې و دردون کې حادثه او مرحله بیا په مسلمانانو باندې راغله او په لکونو مسلمانان یې نه یوازې دا چې تذلیل کړل نه یوازې دا چې له وطن نه وشړل نه یوازې دا چې وی وژل بلکې په لکونو مسلمانان یې په زور نصرانی کړل په زور یې له دین نه واړول کافران یې کړل دې بیا لږ تفصيلات درته ورسته وایم نو دا څلور واړه حالات دا موجود شوی دي چې موجود شوی اوس چې څوک جهاد نه کوي نو دا به یوازې او یوازې بس یو بهانه بلټوي او تنبلی به کوي نافرمانی به کوي د الله تعالی شیطان پسې بزي د خپل نفس او د هوا او د هوس به مني کني د اسلامی شریعت له نگاهه د څلورو واړو مذاهب د علماو په اتفاق باندې د تیرو 1500 کلونو رئیس په مسلمانانو باندې جهاد فرض عین دی ځکه مدلس د مسلمانانو الله سره وتلی همدارنګ د ماورا نهر سیمه شو بخارا او تاجکستان او سمرقند او قرغیزستان او قزاقستان او داسې تاتارستان او انګوشیا او چچنیا آذربایجان د مسلمانانو لاسونو وتلې روسانو نیولې او لا تر اوسه پورې الته دغه تسلط ور باندې قائم دی همدارنګ په شرقي اروپا کې د مسلمانانو ځمکه د مسلمانانو لاسه وتلې او تر اوسه پورې دغه حاکمیت ور باندې په یو ډول په بل ډول باندې قائم دی نو د مسلمانانو ځمکې نیول شوې دي د دو آزادول په مسلمانانو باندې فرض دي البته دا یو خبره ده چې یو چا په ذهن کې به دا خبره راځي چې یار موږ نو اوس کمزوري یو موږ خدا نشو آزادول چې نشو آزادول زنه به آزادو نه د په دې نه خلاصيږي سړی منګ او تاسو په دې مکلف نه یو چې خامخا د ازمکه آزاد کو خامخا د بندیان آزاد کو په دې مکلف نه یو منګه منګه په دې مکلف یو چې کار وکړو چې هغه څومره وشو شوی به چې نه کېده بیا به نه کېږي خو چې هغه څومره له لاسه کېږي د خپل وسع او د توان په اندازه هغه عمر جهاد خو باید وکړو هدې داسې مثال دی لکه یو د مانزه کول دي او یو د مانزه قبلول دي د مانزه کول دا د منګه مسؤلیت ده د مانزه قبلېدل او نه قبلېدل دا د الله تعالی کار دی چې الله یې موږ نه قبلوي او نعوذ بالله کې نه قبلوي خو د قبلولو د پاره به نور خواري کو نور زاري بکو نور تواضع بکو الله ته دا چې د مانزه دا نتیجه د موږ ته بیخي یقیني معلومه شي چې دا اوس قبول شوی ده په دې باندې خو موږ نه یو مکلف لکه څنګه چې په دې نه یو مکلف چې خامخا د موږ د خلک را خلاص کو خامخا د ځمکې آزاد کو خامخا د موږ د دوی مخه ونیولای شو په دې موږ مکلف نه یو په دې مکلف چې راپورته شو او کار شروع کو وې کو چې هغه څومره وسه کیږي هغه وکړو نور الله ته پرېږدو الله لمنګ نه حرکت غواړي الله لمنګ نه عمل غواړي الله لمنګ نه شروع پیل را نه غواړي عزم را نه غواړي انجام را نه نه غواړي ډیر انبیا علیهم الصلاۃ والسلام داسې تیر شوی دي چې خپل امتونو ته راغلي دي په چا باندې سلو کسانو ایمان راوړی په چا باندې 50 ایمان راوړی په چا باندې لسو ایمان راوړی په چا باندې یو ایمان راوړی په چا باندې یو ایمان نه دی راوړی د قیامت په ورځ به وي داسې پیغمبر هم راشي وليس معه احد چې هیڅ څوک به ورسره نه وي بيخي به امت نه لري چا به ایمان په باندې نه راوړي نو دې د معنا نشو چې نعوذ بالله پیغمبر به کوتای کړي هغه به خپل دعوت خلکو ته نه رسولای یا ولی امت نه جوړ کړي د ځان لپاره هغه خپل وسه کړي ده چې خلکو نه د منل د خلکو ګناه ده چې نتیجه به نه د مرتبه شوی دی الله تقدیر به دغه سیو خو هغه خپل کار کړی دی نو د جهاد یو نوع فرض عین دی او یو نوع بیا فرض کفایي دی فرض کفایي بیا په دغه ټولو حالتونو کې دا هم کېدای شي چې کوم خلکو باندې اکتفا کیږي په هغه باندې فرض عین د دې نورو لپاره بیا دا خلک کافي دي دغه په حق کې بیا فرض کفایي ده که ورغلل خه کار ده فرض به ادا کړی کور نه غلل بیا به ګناهګار نه وي ځکه ما مخکې داسې څوک شته ده چې د دوی برخه کار هغوی کولی شي خو که مسلمان ناتوانه لکه دا اوس چې مسلمانان هر چیرې د کافرانو په مقابل کې په مادي لحاظ باندې هم ناتوانه دي د وسلې په لحاظ باندې هم ناتوانه دي د تجربې په لحاظ باندې هم ناتوانه دي یوازې د ایمان توانایي ور باندې بره ده د ایمان په توانایي باندې لګیا دي جهاد کوي بل تقسیم د جهاد بیا هغه یو ته جهاد دی دفع وای او یو ته جهاد د اقدام وای د اقدام جهاد دی ته وای چې ته خپل نظام خپل حکومت خپل قوت خپل سرلوړي خپل تسلط دا هر څه لري او غواړي چې دا د الله دین نور خلکو ته ورورسي لکه صحابه کرام رضی الله عنهم چې همدا کار کړی دی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې همدا کار کړی دی لکه خلفای راشدین رضی الله تعالی عنهم چې همدا کار کړی دی دوی د مدینه منورې وو دوی د مکه مکرمه وو خو لخر په مصر او په افریقا کې او تر المغرب پورې رسیدي دوی د مدینه او د مکې وو خو لخرې به په بخارا او په تاجکستان او په سمرقند او په دې ځایونو ته را لېږلې خراسان ته به را لېږلې نور ورسته خلفا دوی د مکې د مدینه د شام د عراق د دې سیمې وو خو لخرې به په هندستان او مکران او نور لر لر سیمه ته ورتلې نو دا د اقدام جهاد دی خلکو ته د الله دین ور رسول او بل ډول بیا یا دمدغه تقسیم د دویم ډول بیا جهاد دفع دی جهاد دفع دی ته وایي چې کافر په تابانه حمله کړې ده کافر په تابانه حمله کړې ده د تا وطن نیولې ده د تا سیمه باندې خپل تسلط قائم کړی ده نو د د دې استلو لپاره او د د ظلم د مخ نیوي لپاره جهاد کول د د ته جهاد دفع وایي جهاد دفع وایي چې د ایمان نورسته د ایمان نورسته د تر ټولو ضروری کار دی ځکه چې که چیرته جهاد دفع و نه کوي نو دا نور د ایمان چې څومره تقاضا وي دي دا بیا نشي پوره کولای نه د بیا څوک مانځه ته پرې دي نه د څوک مسجد ته پرې دي نه د څوک بیا عبادت ته پرې دي نه د څوک روژې ته پرې دي نه د څوک حج ته پرې دي او دا پیښه ټول په تاریخ کې شوې دي کم ځایونو کې چې مسلمانانو دفع نه ده کړې یا نه دي توانېدلي او کافران په هغه باندې غالب شوي دي ډېرې سختې ورځې په مسلمانانو باندې تېرې شوې دي زه یوازې څو پیښو ته یا د تاریخ یو څو مرحلو ته چې ډېرې دردونکې مرحلې دي د تاسې پام ور اړوم ورته دا اندلس تاسې وینئ چې اوس اسپانیا ورته وایي دا د مسلمانانو ځمکه وه د مسلمانانو دلته حاکمیت و خلافت و تمدن و ترقی و مدارس و پوزونه و او د د اروپا خلکو ته د الله دین ورساو د فرانسې حدود سره د مسلمانانو سرحدونو سره د مسلمانانو مکتبونه مدرسې فوزونه دا الته د وخت په تیریدلو باندې د غزه حاکمان په خپل منځو کې سره اختلافات اختلافات د یو رب د بل سره اختلاف وو د پلار به د زوی سره اختلاف وو د وراره به د تر سره اختلاف وو د د حاکمو طبقو د خلکو نو دوی به په خپل منځو کې سره کمزوري شول جنگونه به وکول کمزوري بشول بیا د دې په خاطر چې دا یو د بل په مقابل کې ځان قوي کی نو بیا به هغه د څنګ له کافرو سره ستړون معاهده پټه ښکارا یو شی به وکول چې تاسو د مم لاتړ وکوي بس موږ تاسو به سره ملګری شو د دغه تر په مقابل کې یا د دغه بل مقابل امیر په مقابل کې نو هغه به بیا د ده په مقابل کې له بل کافر سره تړون وکاوه بل اخر دوی کمزوري کېدل کمزوري کېدل کمزوري کېدل یو وخت داسې راغی چې د اندلس د مسلمانانو لاسه ووته او د مسلمانانو د هغه وخت پادشاه یا امیر په داسې حال کې د غرناطې د کلا کلیګانې کافرو ته وروسپارلې فردیناند دغې زمانې کافر پادشاه او ازابیلا یو بل پادشاه او کافر د دواړو بیا په خپل منځو کې سره واده وکاو یو د یو مملکت او د بل مملکت و په خپل کې سره واده وکاو د مسلمانانو په خلاف هم سره یو شول او هم دواړو مملکتونه سره یو شول او هم دوی سره خزه او خاوند شول دغه د مسلمانانو امیر ابو عبد الله صغیر په داسې حالت کې د اسلام د کلا د مسلمانانو د پادشاهي د خزانو د اکیلیګان دوی ته ورسپارل چې لسترګونه یو وخت روانې وي او خپل پندوکي منډوکي په شاو روانو مور ورته ویلي وای چې ژاړه ما ژړا د فایده نه کوي ځکه تا د نارینه وغوند دفاع نه کوله اوس د خزو غوند ژړا هیڅ فایده درته نه کوي خپل مور هم پیغور ورکا ورته بیا به کافرانو څه کول عیسایانو کافرانو نصرانیانو هغه به بیا اعلان به وکاوه چې د نن نه اخواته په دې سیمه کې اسلام بند د مسلمانانو به داسې چغوي داسې کوکارې به چې په یو ورځ به په لکونو مسلمانان له مسجدونو نه بند شول او بیا به د کلیسا پولیس راووتل او د مسلمانانو په کورو به وګرځیدل خزه نارینه ماشومان سپینګری دا به ټول راټول کړ د یو کلیسا مخ کې یو میدان ته به ودرول او بیا به تقریرونه ورته وکړ او په اخر کې به ویل چې د دې لحظې نه اخو ته تاسو نور مسلمانان نه یاستئ او په دې مسلمانانو بس ګیروي وو چیغې به وي کوکارې به وي داسې به سره یې شیدل خو مظلومان او څه به له لاسه نه کېدل بیا به د دوی یو پادری راغی د مذهبي مشر ابراغه ځکه د دوی د مذهب دا رسم ده چې څوک عیسائی کوي یا وړکه الکس دوی رالوي شي او هغه بیا په رسمي ډول باندې عیسائی کوي نو یو مرحله دغه ته دوی تعمید ورته وایي یعنی یو لمبا د یو خاص غسل هغه ور کوي ورته په اوبو باندې لمبوي و د اوس نه ته اخواته عیسائی شوي دا چې مسلمانان به په زرګونو په لکونو به نو بیا به هغه مسلمانان هر یو ته به بلا بلا لمبا نشو ورکوله په یو ټیټ ځای کې به د مسلمانان کېنول یا به ودرول او دوی په یو جګ ځای او تخت باندې ورته راغل او به به خپل راوړي دا به داس په وروشندل به برته ویل بس د تاسو ټول نن غسل وشو تاسو نن ټول کافر یاست نه مسجد ته تللی شي نه کلمه ویلی شي او بیا به په کورونه باندې وګرځیدل دا پولیس کورونه به دیوالونه چتونه تاخچې چې څومره به پټو ښکارز دا به ټول لټول ورپسې چې عربي کتاب قران حدیث محض چې په عربي الفاظو باندې به څه شي لیکل شوی دا به تن راټول کړل بیا به داسي په زرګونو زرګونو کتابونه راټول کړل او یو لوی میدان کې به ډیری کړل الته بیا د دوی د مذهبي رهبران دا به ورته ګر چاپیر راتاو شول تیل به ور باندې واچول او به سوځول یو کلی ته به ورغلل مسلمانه کورنۍ به یا مسلمانې کورنۍ به یو ځای راټول کړي نارینه به راټول کړل هغه به یو ځای ته کړل دا به بیا په خلکو باندې د غلامانو په حیث تقسیم کړل فلانه یا دا دومره غلامان دي تاسو فلانه یا دا دومره غلامان دي تاسو فلانه یا دا دومره غلامان دي تاسو خزه به بیا هم راټول کړي او دا خزه به بیا مسلمانان به ورته قتل د د په مخ کې به د خزه بل چاته وروسپارله د ده په مخ کې به د به ورته کتل د ده خزه به د وینځې په حیث باندې یو چاته وروسپارله بیا به دا دومره خزه د تاش وي یو ته به سل خزه ورکړي بل ته 200 خزه ورکړي بل ته 50 ورکړي تاسو د کتابونو وګورئ د د اندلس د سقوط تاریخ وګورئ کاغه واقعي تاریخ هم پیدا نک نو کم تر کم نسیم حجازي چې کم کتابونه لیکلي دي د اسلامي تاریخ په باره کې چې کوم ادبي کتابونه لیکلي که څه هم تاریخي توثیق به یې عمر قوي نه وي خو په مجموع کې یو تصویر تاسو ته درکوي په تاسو کې چا د نسیم حجازي کتابونه کتلي کوم کتاب هم کتل او دا کتابونه خامخا وګورئ تاسو ته به د دوی هغه وضعیت در معلوم شي چې په مسلمانانو باندې څه تیر شو د مسلمانانو بچیان به راټول کړل او بچیان به هم داسې سره وویشل یوازې د ویشلو خبره به نه وه بیا به یو ورځ نیمه ورسته نارینه به یو سړی یو بل ولایت ته بوتله خزه به چې د بل چا په برخه ختلې وي هغه به یو بل ولایت ته بوتلی ماشومان به چې بل چا په برخه خاتلی وو هغه به سره بل ولایت ته بوتل او دا به هغه ورځ وي چې اسپانویانو په دې وختو کې دلته امریکا نوې کشف کړې و او مسلمانان به غلامان کړل نو بیا به د غلامانو په حساب باندې د نارینه په کشته کې بار کړل په زرګونو زرګونو به کشته کې بار کړل بو به تلته به امریکا په باندې ودانه ولا هلته به بیا خټې ور باندې کولې هلته به زراعت ور باندې کول هلته به ور باندې ځمکې هوارولې ویالې به ور باندې وستلې سرکونه به ور باندې جوړول د غلامانو په حیث باندې په زور به کافر کړي وو مسجدونه اعلان کړل اسلامی کتابونه وسوځول قران کریم نسخه وسوځولې او د مسلمانانو جامع ور باندې بدلې کړې اخترونه یې بند کړل په زور باندې خلک ټول کافر کړل بیا به دغه مسلمانانو کوشش کاوه چې په پټه ځان راوباسي سمندر غاړه ته او د سمندر له غاړې نه دی خواته اسلامي المغرب ته یا مراکش ته دې ته ځان راورسي یا د الجزایر خواته ځان راورسي یا دې خواته د ساحلي سیمې چې څونه دي دا بیا به نیم په لار کې ډوب شول په اوبو کې به غرق شول نیم به لار کې ورته چا کمینونه نیولې او په هغه کې به تارو مار شول نو چې جهاد الته ونشو اختلافات راغلل او خلکو خپل مسولیت درک نک نو بیا یې سرنوشت او انجام یې دغه شو چې نن منګه اسلامی اندلس نه لرو نن الته اسپانیا ده نن د قرطبه په مسجد کې په جامع مسجد کې الته خلک ربابونه غږوي الته سیتار غږوي ایو سیاحتي مرکز ورنه جوړ شوی دی هر څوک د دنیا خلک راځي مالته دي بوټونه سره پکې ګرځي څوک پکې شراب څکي څوک پکې مالته عکسونه مکسونه اخلي د مسلمانانو جامع مسجد د قرطبي لوی جامع مسجد د مسلمانانو الله سوت د مسلمانانو کورنۍ د مسلمانانو ولسونه دا نن الته نشته ده ولی ځکه چې جهاد ونه شو چې جهاد هر چیرې ونه شي دغه به نتیجه وي کافران رحم نه لري کافران په زړه کې د مسلمانانو لپاره د خیر اراده بیخي نه لري که مسلمانانو ته خیر ورسیږي د دوی زړه په باندې بدیږي و ان تصبکم سیئه یفرحوا بها که تاسو ته څه بد در ورسیږي تکلیف در ورسیږي دوی په باندې خوشحاليږي او که تاسو ته خدر رسیږي تسؤهم دوی ته بیا هغه بد تمامېږي دوی چې ارڅومره د بشر د حقوقو د انسانیت د عدل د مساوات د دې دعواوي کوي د تش په خلی باندې ویناوي دي الله فرمایي د کفارو په باره کې يرضونکم بافواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون دوی راضی کوي تاسو تش په خلو باندې يرضونکم راضی کوي دوی تاسو بافواههم تش په خپل خلو باندې د زړه خبره نه وي تأبا قلوبهم او زړونه لدین انکار کوي چې تاسو ته د خیر در ورسیږي زړه دا خبره نه مني واکثرهم فاسقون دوی د کفر سره سره اکثره فاسقان او غداران خائنان هم دي بدعهد هم دي لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه د مسلمان سره نه خپل ولی رشتہ پالي او نه کوم عهد او پیمان او تړون چې ور سره کړی وي نه دی هغه پابندي کوي همدا ډول یو بل حادثه یو بل پیښه درته وایم دې ځکه تاسو وګوره دا فلسطین ده کله چې په صلیبي جګړو کې اروپایانو په دغه ساحلي سیمو باندې حمله وکولې او بل اخره فلسطین یې ونیو او بیا تقریبا د سلو کلونو یا د شپږ نوي کلونو لپاره دلته خپل پادشاهي جوړ کړي څلور امارت یې جوړ کړ یو د اندلس مملکت وو یو د روها په نامه باندې یو مملکت ګوټه یا امارت وو یو د انتاکیه په نامه باندې وو دا سیمه دې دلته ونیولې خو زه یوازې د نیولو د ورځې یو پیخه یا یو دوه پیخه درته وایم کله چې د صلیبي لخر راغله داسې چې د اوس ترکیه ده د ترکیه ته بیا د ترکیه او د شام ترمنځ دلته یو ښار انتاکیه نومېده دا د انتاکیه ښار ته چې دوی راورسېدل الته مسلمانان مقاومت وکاو جنگ وکاو بل اخره کمزوري او په هغه وخت کې هم مسلمانان هم دغه سي یو د بل سره په اختلاف کې و واړه واړه امارات ګوټي و هر چیرې امیران او قومندانان د سره په اختلافونو کې یو د بل مرسته آمادګي نه درلودله نو بل اخره دغه مسلمانان د انتاکیه په ښار کې محاصره شول چې کله محاصره شول او بل اخر د کافران صلیبي لخر راننه وته او د خار یې ونیو تاسو پوهیږئ چې څه وکړل د مسلمانانو سره کله چې دوی خار ونیو یو لک انسانان یې ووجل یو لک انسانان یې لتوري تیر کړ یو لک انسان دا د دوی په خپل تاریخونو کې دي او بیا چې کله دوی راورسېدل فلسطین ته فلسطین ډیره موده اقصا ښار دای محاصره ک بل اخر د القدس ښار او بیا چې القدس فتح کاوه نیوي مسلمانانو چې څومره وسه و هغه وکول شو خو باقی مانده مسلمانان په خپل منځو کې سره په اتفاق او اتحاد باندې نه و د جنگ لپاره د جهاد لپاره یو عمومي آمادګي نه و بل اخر دوی راننه وتل او کله چې د القدس ښار ونیو نو بیا تاسو پیږي چې څه یې وکړ په یو هفته کې یوازې په یو هفته کې بلکې تر یوې هفتې هم په کم ورځو کې څلور ورځو کې یا پنځه ورځو کې او یا زره مسلمانان ووژل دا داسې مسلمانانو چې ټول تسلیم شوي وو ټول له جنگ لاس اخیسته وو د تسلیمي بیرغ پورته کړی وو د دوی په لاس کې ورلیدلی وو بیا صبرن د مسلمانان ووجل مسلمان به ورته ولاړو دوی به وجل او یا زره مسلمانان بیا په د جګړې په اوله ورځ باندې د جګړې په اوله ورځ باندې مسلمانانو زینه داس فکر کاوه چې دا د الاقصا مسجد دا خو یو عبادت ځای دی او دا بدبختان دا کافران دوی خو ځان ته اهل کتاب وای نو کومنګ لاړ شو د الله کور ته مسجد ته ورشو الته پناه ویسو ګوند په دې ځای کې منګه ونه وژني نو بیا اتلس زره مسلمانان دا راغلل د اقصا مسجد کې مسجد اقصا کې دلته پناه واغسته مسجد ته نه وتل کله چې مسجد ته نه وتل دوی چې د خار شاوخوا په کلو منطقو کورونو په دې ځایونو کې چې مسلمانان ووجل ووجل بل اخر چې متوجه شو چې اتل زره مسلمانان په مسجد اقصا کې دیننه دلته پناه اخیسته نو بیا امدلته د دوی یو قومندان تانکرد په نامه باندې دا ورپسې راغی د خپل عسکرو سره او اتلس زره مسلمانان دلته په مسجد کې دیننه ووژل او دا خبره د ما نه دی دا د دوی خپل خبرې دي په انګریزي کې دا کتاب شته دا په عربي کې دا کتاب شته ما په انګریزي کې کتلای دی او په عربي کې هم کتلای دی د انګریزي کې د دې کتاب نوم دی Deeds Done Beyond the Seas هغه کړنې چې د سمندرونو تر شا تر سره شوې دي ځکه د منګ او د دوی ترمنځ خو د مدیترانه سمندر دی کنه د ایجه سمندر دی کنه دلته چې دوی څه کړنې تر سره کړې دي دوی خپل تاریخ لیکلی دی د تاریخ نوم نه دا اوس هم تاسو همدغه نوم انټرنیټ ته ورکړئ د دې به ټول تفصيلات درته راوځي ویلیام اف تایر په نامه باندې د دوی یو مذهبي مشر ده او مورخ ده او د دې جګړو سړی دی په دې زمانه کې دی الته لوی شوی پاتې شوی او بیا دی الته په فلسطین کې په دې نیول شوی فلسطین کې د دوی قاضي هم و هغه دا کتاب لیکلی دی اوس هم ژوندی دی په انټرنیټ کې پیدا کیږي History of Deeds Done Beyond the Seas د هغه کړنو تاریخ چې موږ د سمندرونو تر شا تر سره کړی دي په هغه کې دا ټول تفصيلات لیکل دي دی وای دا ویلیام د دې کتاب لیکوال د صلیبي جګړو مورخ دی وای چې کله منګه په مسجد اقصا کې دیننه د مسلمانانو د جسدونو لیدلو ته بچ ورتلو په دا اول ورځ باندې نو د منګه د آسونو په خېبه تر زنګنونو پورې د دوی په وینو کې ډوبې وي دا وینه دومره توی شوی وي دومره توی شوی وي چې د دوی په وینو کې به د موږ د اسونو په خې تر زنګنو ډوبې دي چې موږ به ورتلو دي نن پیاده نشو ورتلای دونه وینه د مسلمانانو توی شوی مسلمانانو کورونه ته بورننه وطن د اروپایان چې دا نن د بشر د حقوقو داوا کوي د مسلمانانو کورونه ته بورننه وتل بیا به ورته ویلي وای چې پیسې هم څکړي طلا زرم څکړه مسلمانانو به ورته ویلي په ژبه خو نور سره پیدا وای منګه وخوړل وخوړل په دې معنی چې ان محاصره وو ارڅ قیمته شو په ډیرو پیسو بم شي اخیسته په غیبم گزاره کوله خوړل بم اشاره به ورته وکړه داسې د خلی وګړي ته اشاره وکړه چې ان وم خوړل نو بیا به هغه دا ګمان کاوه چې دای مقصد دا ده چې د تاسې د راتګ نه مخکې منګه تلا تیر کړه ګډه تم واچوله چې تاسو را نوان اخلي نو بیا به مسلمان چیرې ک مسلمان به چیرې ک ګډه به ورته راوس پړل او بیا په کلمو کې لاس ورته واه چې په کم ځای کې وستلا پرته ده دا راو باسم دوی په خپل وای په همدې کتاب کې لیکلي دا کوم داسې ورک کتاب نه دی همدا اوس بالفعل په انټرنیټ کې پروت دی دوی په خپل وای چې د منګ عسکرو به د مسلمانانو د وړو ماشومانو په وژلو باندې خپل تسلی کوله خپل ساتيري به کوله ماشوم به پورته ک له دوه منزله نه له جګ دیوال نه به په سر باندې داسې په ځمکه را خوشې ک چې دا وس څنګه مري ماشوم به په غي کې ونیو سر به ورته په یو غټه کې خو د په دابل غټه په دابل تیګه به وواه داسې به لکه اندوانه وچاو دا سر ورته د دینه به دوی خوند اخیسته کافران رحم نه لري په مسلمانانو باندې دا ټولې دوکې دي چې دا هله موسسات دي هله بشر حقوق دي هله مدني ټولنه ده هله د امبستګۍ شورا ده هله مرستې دي هله پروژې دي دا دا یو شی حقیقت نه لري دا داسې شی دی داسې شی لکه هغه ښکاری چې ښکار کوي نو بیا هغه د چنګ اما هیان چې نیسی هغه د چنګک په سر کې څه ورچي لګوندې غوخه ورچي یلته لږ غوندې غوښه وراچي هلته چې هغه ماهی غوښه وګوري او هغه تیرې کی چې تیرې کی نو بیا چنګ د په خېټه کې ونه خلی پستونه کې ونه خلی بیا ځان ته نشي خلاصوي دا لګ لګ مرستې او دا لګ لګ کومکونه چې دوی کوي په یو نامو په بل نامو باندې دا د دوی مقصد دغه شی ده همدغه ویلیام د هیستوري اف دیډز ډن بیون د سیز د دې کتاب مؤلف دی وایي چې د منګ پوزیان په هغه ورځ باندې د مسلمانانو په وینو باندې دومره لړلی و دومره لړلی و چې وای دا جامې لکه د چرم غوندې داسې شخې شوې نورې او بیا په شروع کې خو وي تاوینې چې تازه وي سری وي چې یو ورځ دوه پې تیرې شوې وي دا وینې ورپورې تورې شوې چې تورې شوې نو وي دا د پوځیانو نه به موږ خپل ویره کېده ځکه له سر نه نیولې ته په خو پورې به د په دې وینو کې چې خشت پیش شوه او د مسلمانانو په وینو کې د جامو د بدلولو خو دوی سره غنو د جنگ په میدان کې وو نو بیا وای دا وینې چې ور باندې وچې شو دا تورې شوې وای دا شکلونه یې جامې د هیئت دا به داسې ویرون کوي چې موږ به خپل ته نه ویریدو چې یو بل ته هم قتل ویریدو به او د جنگ مشر وای قانون دا اعلان ک چې د دې په خاطر چې د عسکرو ترمنځ په غنیمت باندې اختلاف پیدا نشي نو وای هر څوک چې هر کور ته ورننه وتل او دغه کور خلک ووجل مړې کړ د دې لپاره چې دې کور ته بل پوزي ورننه نوځي او هغه د غنیمت کوششونه کوي یا سره په جنجال اخته نشي نو دای دی بیا هغه خپل ډال د بیرون په دروازه کې الته زوړن کی نو چې څوک په غلاره تیریږي دا نور پوزیان وای بچ زه دا کور نیول شوی دی په دغه خواري مکوي اختلاف مکوي خپل ډال دی بیرون چې خلک ووجل توره دې ورسره وي ډال دې بیرون الته ځوړن کی چې دا دې نه خي چې دې کور کار تمام شوی ده دا په تاریخ کې لیکلي دوی خپل لیکلي دي موږ نه دی ورپسې ویلي په عربي کې د دې کتاب نوم دی تاریخ الحروب الصلیبیه د شام یو مؤرخ ترجمه کړی دی عربي ته دغه مؤرخ نوم دی ډاکټر سهیل زکار ډاکټر سهیل زکار دا کتاب عربی ته ترجمه کړی او ویلیام افطار د په انګریزي کې لیکلی په لاتیني کې لیکلی ورسې به انګریزي ته ترجمه شوی دی اروپایان په دې شان باندې افتخار کوي دا اوس هم په افتخار باندې توضیح کوي او چاپي و چې موږ مسلمانانو باندې دا کړي او الته په هغه کتاب کې مسلسل د اول نه نیول تر اخره پورې مسلمانانو ته د مسلمان نوم نه اخلي کفار ورته وایي موږ په کفارو داسې وکول د کفارو د مسجد هم وسوځاو کفار به موږ په دې طریقه باندې وژل د کفارو مالونه به هم داسې اخیستل دوی ځکه دوی خپل ځانونه مؤمنان بولي او مسلمانانو ته کفار وایي بیا همدغه مورخ وایي چې کله خلک تمام شول مړ شول لیوې مخې ووجل د اویا زره انسانان نو وی دوه درې ورځې چې تیرې شوې دی هغه بیا بوی وکاو دی جسدونو هر چیرې به جسدونه پراته و پراته و او دوی دوه ډیر و چې د دوی د خخولو د راټولولو نه موږ اراده درلوده نه توان درلوده موږ په غنیمتونو اخته وو موږ په خزو اخته وو موږ په نجونو اخته وو موږ په مالونو په دې شیانو باندې اخته وو نو بیا وې د لارې کوڅې مسجدونه بازارونه د مسلمانانو له جسدونو نم داسې ډک پراته وو ورسته بیا متوجه شو چې د خار په ځینو لره لره ځایونو کې بعضی مسلمانان پټ پاتې وو په کورونو کې چې متوجه شو چې یو څه ژوندې دي وې دا ژوندین بیا ونه وژل په څه خاطر په دې خاطر چې هغه باندې د مړی راټول کو بیا وای هغه راوېستل او هغه تم امر وکاو چې تاسو د مړی راټولوي او په میدانونو کې اچوي وې د مسلمانانو د مړی به دوی راټولول او په یو لوی میدان کې به ارچې د ځای ځای راغونډول اچول بیا به وای خاص خاشاک لرګي بړستنې چې ارچې به دا به مراوړو په دوی باندې به ور واچل او نور به ور ورته کړ ځکه د خخول اراده موږ نه درلوده موږ چې مازی ایره شي ختم شي چې دا خار ورنه پاک شي بیا به وای هر چیرې سل 200 300 500 مړ یو ځای را جمع کړي او خسو خاشاک لرګي بلستنی مالو چې څه شی په لاس درته دا بم راوړ په باندې وابم شول او ورونه بم په باندې بل کړ دغه بم هوس وزول دا د کافرانو تر هم دی ګوري ورونو چې جهاد ونه کو د دې سرنوشت سره باخته کیږي په اندلس کې د هم دې سرنوشت سره اخته شول مسلمان به رڼې رڼې ورته کتلې په مخ به مړې مړې اوښکې روانې وي ښځه به د ده په مخ کې یو بل چا ته ور وسپارل شوه بچیان به د بل چا په نصیب شول ښځه به بل چا روانه کړه بچیان به بل چا روان کړه به بل چا روان کړه په کلونو کلونو به کورګۍ ځان ته جوړ کړی و کورنۍ به الله ورکړې ورته هغه به د ده په مخ کې دړې وړې شوه خزه به د ترنې رنې قتل او مړې مړې وښکې به روانې وي د به خزه ته قتل بچیانو به مور پلار ته قتل بچیان به یو خطر لاړل مور به بل خطر لاړ پلار به بل خطر بیا به په ټوله ژوندۍ کې سره نه لیدل پلار به ورنه امریکا ته بوت مور به ورنه یو بل خواته بوت له بل ولایت ته او اولادونه بیا مسیحان را لوی شول جهاد نه کول د دنیا عذاب دی اختلاف کول د دنیا عذاب دی دا ټول اختلاف دی وجه نه راغلی چې د مسلمانانو مشرانو په خپل منځو کې سره اختلافات درلودل ګوري کافران اول کوشش دا کوي چې تاسو سره ټوټه ټوټه کی مختلفه وي په خپل مشرانو باندې بدګمانه کی تورونه تهمتونه ور پورې وتړي یا چیرته احتیا یو نیمه خطا غلطي دا کړی وي هغه دومره غټه کې دومره غټه کې چې د پیروانو نیت او اراده دی په اړه باندې خراب کی د موږ مشران خو څه ملایکه خو نه دي کنه معصوم خلک خو نه دي خو دا موږ تاسو غوندي خلک دي خدای به ورنه کی غلطي به ورنه کی خو کله چې بیا د خدای غلطي باندې حکم کو خېګنو ته به ګورو چې د خېګنې وز دې د کمی دي که خېګنه تر خدای زیات وي به خدای نه بسترګې پټو ا ورته وایو به جنگ او توره دا خو به نور پسې راخلو کنه د معاویه رضی الله عنه یو مشهور قصه وی ورځ منبر باندې ودرې د خلکو ته خبرې کولې بیا وی خلکو ته ویلې چې که زه بلار شم تاسو به څه را سره کوئ یو سړی راپورته شو ورته وای چې وهو به دي در پسې راپورته کېږو هغه ورته ویل څه شي به مې وهې څه به را پسې راپورته کوي هغه سړی ورته ویل وای لرګی و چې توره نه خیر د لرګي ته به د زه ځان ټینګ کوم چې تور رب سره ونه باسي معنا دا چې د سم د جنگ اعلان رب سره ونه کوي یو نیم وار د کرا باندې وکړه د تادیب دغه به زو زغمم تورې به نه را باسو ورپسې خبره به ورته کوو نصیحت به ورته کوو موضوع ته به متوجه کوو که ګمراه کېدل نه زو ورسره څه پیغمبر خو بم نه چې خامہ خبره خو په روان خو مسلمان امیر د قسم ورسره زو کوک شو نه ورسره زو دی الله کتاب شته د رسول الله سنت شته اسلامی فقه تدوین شوی ده د شریعت دلایل موجود دي لار رانه ده که سړی سم په سم لار ته منګ ورسره زو که سړی خدا نه خواسته کېږي مونږ خو څه د امتیان خو نه چې خامہ خبر پسې په کاګم زو په سم بمزو هم سم لار رڼا د چراغونه په لګیدلې دي د الله د کتاب د پیغمبر د سنتو د اصحابانو د اعمالو کړو وړو د فقها او مجتهدینو د تدوین شو لیکل شو کتابون دا ارڅشته دي همدارنګه چې کله مسلمانان مغلوب شول دلته تاسو وګورئ دا افغانستان ده د دې افغانستان په شمال کې ده ازبکستان ترکمنستان قزاقستان قرغیزستان او بیا دلته د آذربایجان چچنیا چې د ګروزنی لیکل ده دا ځایونه دا چې کله روسانو ونیول نو روسانو الته عجیب نخري وکول داسې ظلمونه یې وکول داسې ظلمونه یې وکول چې یو خو لیوي مخې چې څومره مساجد ودای بند کړل په لسګونو زره مساجد تاجکستان ازبکستان ترکمنستان قزاقستان قرغیزستان ازبکستان تاجکستان تتارستان ارمنستان آذربایجان انګوشیا چچنیا کریمیا دا څومره سیمه چې د مسلمانانو وي دای چې ونیولې مساجد یې بند کړ فرمان صادر کې نور مسجد بند او بیا له مسجدونو نه جوړ څه کړ د مسجدونو نه بیا طبيله خانه جوړ کړي د دولتي اسونو د ساتلو ځایونه مسلمانانو برانه رنه ورته قتل کمونستانو به مسجد نه یا به د غلو دانو ډیپو جوړ کړه ځکه دا زراعتي سیمه وي او یا به الته د دولتي حیواناتو طبيله غوخانه اسبخانه دا به ورنه جوړ کړه او یا به هغه به د کمونیست ګوند څه دفتر مفتر جوړ کړ الته به د ځوانانو پروګرامونه کول الته به خپل سیمینارونه کول خپل چې څه شی به د دوی سازماني فعالیتونه او هغه به الته په مسجد کې کول په قران باندې بندیز ولګید په اسلامی کتابونو باندې بندیز ولګید په الف بیتی لیکلو باندې بندیز ولګید په یو ورځ اعلان وکړ چې نور په الف بیتی باندې څوک لیکل نشي کولای دا اوس اوسنۍ خبره ده تر سلو کلونو د کم زمانه خبره ده اوس دا د منګو تاسو په 2014 کال کې او دا په 1922 یوشتم کلونو کې دا خبره شوه په 1919 کې چې لینن روسیا کې انقلاب وکاو اتحاد شوروي بیا جوړ ک او په سلسله کې بیا د مسلمانانو د مملکتونو یا د سیمې چې په هغه وخت کې غربي ترکستان بلل کېده دا ځای نه ونیول په 900 شلم یوشتم دویشتم کې بیا دغه بندیزونه په مسلمانانو باندې راوستل الته اعلان وکاو چې د نن اخواته نور څوک په الف بیت باندې لیکل نشي کولای بند او چې څونه کتابونه لیکل شوی وو په عربي یا فارسی رسم الخط باندې دینی کتابونه د تن راټول کړ حکومت مصادره کړل وې سوزول په دریابونو کې واچول مسلمانان ورنه محروم کړل او بیا بندیز په ولګاو چې په دې باندې الف بیت باندې به څوک نور څه نه لیکي په دې خاطر چې دا علما خو پکې شته د ملایان خو پکې شته دا څه نه چې د خلک بیا ورته لیکل وکي نو بیا لاتینی خط ور باندې لازمي په ټولو باندې چې نور به ای بي سي باندې لیکل کوي پورا شل کاله دا خلک په ای بي سي باندې مجبور کړ په انګریزي حرفونو باندې به لیکل کول لاتینی حرفونو باندې بیا روسانو سره بیا دا ویره پیدا شو چې اسنه چې د ملایانو په دغه لاتینی خط کې هم ورته یو څه اسلامي معلومات لیکلي په دې لاتینی حرفونو باندې هم نوي کتابونه ورته د دین په باره کې لیکلي څو شل کال وروسته بیا د لاتینی ژبه دام لغوه کړه لاتینی رسم الخط به سریلیک د روسی رسم الخط باندې دوی مجبور کړل د دې تاوان دا وشو چې هغه د لاتینی خط په زمانه کې چې کم نسلونه رالوي شول هغه په مخکنیو فارسی عربي دینی کتابونه نه پیدل چې د کتاب خزانه به په کور کې ودی په نه پیدا ځکه د په مکتب کې په لاتینی خط باندې رالوي شوی او الفبیتی باندې پیدا نه لکه ما ته چې څوک اوس په ایټالوي ژبه باندې یا فرانسوي ژبه باندې یو شی مخته کیدي زه ته خو نه پی باندې پیو که څه هم هغه خط دی که څه هم زه ته سواد لرو خو رسم الخط بدل دی ژبه یې بدله ده خو بیا هم چې یو څو خلکو یو څه دینی معلومات په دغه لاتینی خط کې هم زده کړی و د دې لپاره چې دغه بل نسل ته ورمنتقل نشي شل کال بعد بیا دا ختم بند کو په روسي رسم الخط باندې ای بیګي باندې لیکل شروع کړ د قران په ویلو د قران په چاپولو په مدرسو په دینی مراکز باندې مساجد باندې بندیز ولګیدو علما اعدام کړل علما ولېګل سایبیریا ته دې ځایونو ته د سایبیریا ویني د ټول برفستانونو دې ځایونو ته ولېګل او الته نوکران کړ مظلوم کړ عسكر کړ غلامان کړ قسمه قسم تعذيبونه ورته ورکړل کورنۍ سره و پاشلې وی ویشلې په میلیونونو انسانان به خپل مملکت نه خپل سیمه نه او وستل بل ځای ته دا ګروزنی چشنیا د دې ځنې چشنیان مسلمانان دا یو وستل مختلفو ځایونو کې توزیع کړل 50 پته کال وروسته بیا یې ورته اجازه ورکړل شو چې بیرته یو برخه راشي خپل وطنونو ته ولی الته هم دغه اختلافات او د امیرانو ترمنځ د مسلمانانو د امیرانو ترمنځ همداسې اختلافات وو روسانو به کرا کرا کرا کرا ځمکې ورنه نیولې او دوی به یو د بل سره په اختلافاتو کې اخته وو د جهاد روحیه به په خلکو کې نه وه بس خلکو به شعر او شاعري او سندرې او محفلونو دی او ته کش ور کړی وو منظرې او بندارونه به کول د جهاد روحیه په خلکو کې نه و نو بیا تر اویا او کلو د زیاتې مودې لپاره مسلمانان له قران نه له دین نه له مسجد نه له اذان نه له منبر نه له محراب له حج نه له دین محروم شول له روزې نه محروم شول مکتب ته چې سهار الکان لاړ د روزې په میاش کې هم اول کار به چې معلم کاو مات په خپل تاجکستانیانو سپینګیرو قصه کوله کله چې دوی افغانستان ته مهاجر شوی په کندوز کې د دوی کمپ د سپینګیرو به ماته کیسه کوله تخار کې هم کم په کندوز کې هم کم په مزار کې هم کم په خان آباد کې هم کم په په دې کمپونو کې به دوی کیسې راته کولې سهار کې به شاګردان مکتب ته لاړل څوکۍ به کېناست د درس د شروع نه مخکې به اوله معلم یا معلمه او به راوړي په لوټکا کې یا په جک کې یا په ترموز په شي کې به راوړي دا به د ټولو شاګردانو باندې اور لازمی او به په وسکل چې خامخا چاروزنه نیولې ګوري دا د جهاد د نه کولو او د اختلافاتو دغه نتایج دي چې د عذاب په شکل باندې په دنیا کې خلکو ولیدل جهاد ځکه کوو موږ او تاسو چې دا د عزت د ساتلو لار ده د عزت د ګټلو لار ده او چې په کومه سیمه کې جهاد وشي الله برکت پکې اچي ګوري تاسو دا ټول د امریکا کاناډا دا ټول امریکا دا روسیه ورسره عربي ملکونه ورسره تش په نامه اسلامي ملک دا ټول ورسره تر یو 50 مملکتونو زیات راغلل افغانستان اشغال ک خو چې جهاد موجود شو جهاد موجود شو په خلکو کې دی جهاد عزم موجود و نه توپونه موجود و نه ټانګونه موجود و نه لا تر اوسه پورې شته مګر هغه چې الله تعالی په غنیمت کې مجاهدینو ته ورکړي خو د جهاد عزم او اراده موجوده و الله ته رجوع موجوده و له الله سره د دې عزم تازه کول موجود چې یا الهي زه به د تا د دین د حاکمیت لپاره بیا کار کوم نن دا تاسو وینئ په درو کې په غرونو کې په خارونو کې په کلو کې په ولسوالیو کې هر چېرې د تاسو تسلط د دوی اډې ټولیږي او د تاسو سنگرونه پراخي د دوی کډې باریږي او تاسو بیرته لغرون راکته کیږي خپل کلو خارونو خپل دفترونو ورسوالیو قضا او محکمې او تعلیم او تربیه دې مجال ته بیرته راځي الله لمنګ نه یوازې حرکت غواړي برکت بیا د دل خوانه ده که امدغه واړه واړه مجاهدین دغه چې داخل کې ناپو بولی دغه چې داخل کې به تجربه بولی دغه چې داخل کې د کمزوري وسلې والا بولی دغه چې داخل کې کم علم والا بولی دغه چې داخل کې د وطن دښمنان بولی که دغه خلک نه وای نو نن به د منګ انجام هم الله دې نه کوي دغه سیو نن به د وندلس د خلکو غوندې و نن به د نیول شوی فلسطین د خلکو غوندې و نن به د ماورا نهر د دولتونو غوندې و نن به د نور اسلامي ممالکو غوندې و نن به د مصر غوندې و تاسو پروسه کال ولیدل په مصر کې پروسه کال بل کال چې په مصر کې مسلمانان راپورته شو ما یوازې قران به د دې په خاطر ځان سره راخسته او البته مظاهره او کانفرنسونه او شیان به چوکونو وکونه کې کول مسجدونه ته راټول شوی و د جهاد لارې نه نیوله جهاد باندې باور او یقین نه درلوده غوښتله دیموکراسي او انتخابات خو بس د تلاوتونو په خاطر به ځان سره قران شریفونه راوړي وو او هغه به مظاهرو کې به هم پورته کول نمایشي نمایشي او تلاوت به هم کاوه خو عمل چې په قران کې څه شی ده چې جهاد وکوي د کفر د طغیان د ظلم په مقابل کې په غي باندې باور نه درلود که څه هم ځانته اسلامي تنظیم ځانته وایي خو چې کله بیا پادشاه ورته لیونی شو سی سی د چور بسراغ بلډوزرونه ور بسرا وستل په مسجدونو کې د قاهره د خار په منځ کې څلور نیم زره انسانان په یو ورځ باندې ووجل هغه ورځ باندې د قران کریمونه داسې پاشلې او په سرکونو کې چې تر ارڅ ډیر چې پراته و هغه قران کریمونه و او ټول په وینو باندې لړلې ځکه له هر خوانه له هر خوانه وشتل وران شروع شو داسې وشتل وشتل چې د انسانان باندې داسې لو کېدل ریبل کېدل باندې داسې په مزکه پراته و څلور نیم زر انسانان ووجل شو هغه کلاوي هغه قرارګاوي هغه بیسونه چې دوی جوړ کړي څنګه په خپل لاسو بیرته وران کړ دا همدغه فدایان نه وي همدغه د قرباني ځوانان نه وي همدغه د الله د دین پتنګان نه وي همدغه د کم تجربه او د کم علم والا خو د قوي ایمان والا خلک نه وي نو دوی خو څه د سیاحت لپاره نه ورغلي چې ورځې تیرول او ماښام بیرته تلل دوی خو دا وطن خپل ګڼلی و په اولو کلونو کې به ویلې موږ به سل کاله دلته یو بیا به چې لږ راښه شوې نه اویا کاله به دلته یو بیا به شلګ نور ما خو دې خو د جهاد تودوخه پیدا شو دوی به یو څه هډونه ور سره ګرم شو بیا به نه شلو کلو پورې خو یو بیا به لګ راخ شو نه 15 کلو پورې اوس به دې کال تر اخره وي دا نورم خکېږي دا تبه شکېږي له خیره سره عقل سر ته ورځي نو ګوري په جهاد کې الله برکت اچوي څنګه الله تعالی د تاسو په مټ باندې د تاسو د ایمان په زور باندې د دوی ټانګونه د دوی توپونه د دوی کاروانونه د دوی قرارګاوي د دوی بیسونه د دوی لوی لوی وسلې د الله تعالی له ناکامۍ سره مخ کړي موږ تاسو څه شي لرو خپل غوخي او اډو کې دی پاس وي بس دی غوخو اډو کنه بم جوړ کو او په ورخلاص شي خو دغه قتال دغه جهاد چې موږ تاسو روان کړی ورونو دا ګوري نه یو قومي جهاد ده یا قتال ده نه یو سیاسي جهاد ده او قتال ده نه د نورو دنیوي مقاصد لپاره ده بلکې دا د الله د دین د حاکمولو لپاره ده ترڅو پورې چې د الله دین حاکم شوی نه نه سولشته نه روغه شته نه مذاکرات شته نه جوړ جاړی شته نه لنیمه لارې بیرته ګرځیدل شته دا د الله د دین لپاره راوتل دي یا به د الله دین حاکمیږي او موږ به عزتمن ژوند کوو راتلونکي نسلونه به عزتمن ژوند کوي او یا به نعوذ بالله موږ د دوی سره ذلت منو د دوی حاکمیت به منو او په هغه سرنوشت به اخته کیږو چې د اندلس مسلمانان د فلسطین مسلمانان او د غربي ترکستان مسلمانان د شرقي ترکستان مسلمانان دا ورسره مخ شول په غربي ترکستان کې چې تیر شول هغه هم ډیر وحشي وو او تر هغه هم ډیر وحشي دلته په چین کې د شرقي ترکستان کې دوی سینکانګ ورته وایي په دې کې چې تیر شوی دی په مسلمانانو باندې هغه بیخي زړبګنون کې حالات دي یو کتاب دی ډاکټر نجیب کیلانی لیکلی دی په نامه د ترکستان شپې په فارسی کې هم ده شبهای ترکستان عبدالحق عتید ترجمه کړی دی یو مجاهد لیکوال شبهای ترکستان په نامه بازار کې پیدا کیږي هر چیرې وګرځي د افغانستان ټولو ښارونو کې تقریبا شته ده ورکه کتاب دی جیبی چې چینایانو څنګه د مسلمانانو د خاورې ونیوله او په مسلمانانو څه وکړه د مسلمانانو په خزو څه وکړه د مسلمانانو په اولادونو څه وکړه د مسلمانانو په مسجدونو څه وکړه تر نن پورې بندیزونه دي مسلمانان الته دی یو اولاد نه زیات نشي پیدا کوي چې کله حکومت پوښي چې د فلاني سړي خزه دویم اولاد پیدا کړي په زور ورنبي شفاخانه کې عملیاتي اولاد ورنه وباسي نو ته څنګه به د حکومت له اجازه نه اولاد پیدا کړي معنا دا چې تاسو اولادونه ډېر پیدا کړي چې تاسو شمیر زیات شي تاسو نفوذ زیات شي تاسو بیرته مقاومت توان پیدا کړئ سبا ته بیرته ازادي لمنګ نه واخلئ تاسو ته اجازه نشته چې اولادونه ډیر شي د روژې نیولو اجازه ورته نشته ده د منځونو کولو اجازه ورته نشته ده د حجاب اجازه ورته نشته ده د چین له مختلفو ځایونو نور کافر قومونه راوستل دوی په سیمه کې ودان کړل اکثریت د هغوی شو مسلمانان پکې په اقلیت کې پاتې شو ګور چې په کم ځای کې جهاد نه هلته به ذلت خامخا راځي په قران کریم کې تاسو د آیت شریف را سره وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان كان اباؤكم نو بیا د الله د عذاب انتظار وباسي که چیرته د تاسو پلرونه د تاسو اولادونه د تاسو خزي د تاسو قوم او قبيله د تاسو تجارتونه او مالونه د تاسو کورونه دا تاسو ته غوروي ګران وي درته محترم وي درته د الله نه دی الله دی دین نه له رسول الله نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له سنتو نه دغه له شریعت نه او له جهاد نه درته ګران وي له جهاد نه په دې خاطر جهاد ته نه ځي چې کور دی ورانیږي په دې خاطر جهاد ته نه ځي تجارت دی پاتې کیږي په دې خاطر جهاد ته نه ځي چې خزه دی کونډیږي په دې خاطر جهاد ته نه ځي چې اولادونه دی یتیمان کیږي په دې خاطر جهاد ته نه ځي چې پلار درپسې کړیږي مور درپسې کړیږي نو بیا د الله د عذاب انتظار وباسي وعید دی دی الله لخوانه ویرونه ده الله فرمایي چې عذاب را روان دی بیا درپس او چې څوک jihad کوي په jihad کې بیا الله څه نعمتونه ورکوي ورته په jihad کې کومې سرلوړی په دنیا او په آخرت کې ورته ورکوي د دې په باره کې هم یو څو خبرې لرو ګوري ورونو جهاد د عزت لار ده چې یو ور جهاد تر ووته الله م عزت من کوي د کافرانو په ځړه کې الله روح وراچي ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کله جهاد تر ووته نو د یوې میاشتې په اندازه به چې کافر د نه لري هم په زړه کې به ویره وي د یوې میاشتې د مزله په اندازه چې تاسو لري یاستئ چې زه لري یم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نصرت بالرعب مسيره شهر د یوې میاشتې د مزله په اندازه چې کافر لمانه لري هم الته به په زړه کې ویری لمانه دا کافران ویریږي دا دلته چې راغلي لډیر شوق نه دی راغلي دا وایي چې کدلته موږ مسلمانان په جګړه مصروف نه کو دا په موږ پسې راځي راځي دلته په خپل کور کې غم ورته جوړ کړي او چې کوم مبرر او جواز هم دوی د دې جګړې د دې يرغل د دې شغال لپاره جوړ کړي ده هغه وای چې زه خو لته ویریږم ځکه دلته تا بندوم که ته قوي شې ته په ما پسې راځي نو باید د تا په کور کې دلته غم درته جوړ کم چې ته دلته په خپل غم اخته شې زه دې هیر شم په جهاد باندې الله تاسو ته په جهاد باندې الله تعالی امت ته په جهاد باندې الله تعالی مظلوم او محکوم مسلمانانو ته خوند مند ته مستضعفین ته دیو ته الله عزت ورکړي او په جهاد کې چې سړی که زخمی شي هم دی الله رضا په نصیب کیږي که شهید شي هم د الله رضا په نصیب کیږي که غازی شي هم د الله رضا په نصیب کیږي په حدیث شریف کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا یجتمع الكافر وقاتله في النار او كما قال صلی الله علیه وسلم هغه کافر چې کوم مسلمان وجلای د کوم مسلمان له لاسه وجل شوی ده کافر خو به یقیني جهنم ته ځي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله ته حیا ورزي چې هغه مسلمان نه دی کافر سره په جهنم کې ځای کې چې دا کافر وجلای وو الله به کافر وجل شوی کافر او دی هغه قاتل چې مسلمان دا به په جهنم کې نه یو ځای کوي یو به په جهنم کې کافر خو یقیني په جهنم کې دی ځکه په کفر باندې مړ شوی مسلمان به الله نه یوځي د چا له لاسه چې کافر وجل شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بشارت دی هغه په زیری باندې ان شاء الله چې هغه د جهنم له عذاب خلاص دی د کافر وجل د دې ذریعہ کیږي چې ته د الله د جهنم د عذاب نه خلاص شې لا يجتمع الكافر وقاتله في النار چې ته غازی شې الله به د غزا اجر درکوي درته د هر پل د هر قدم اجر درکوي درته د هر ګرد او غبار چې په تا باندې پریوزي د دې اجر درکوي درته د هر پیری اجر درکوي درته د هر غزمه اجر درکوي درته د هر فایل اجر درکوي درته د هر تمرین اجر درکوي درته دا ټول لار دا کړه وړه په دې کې خوب راحت مستی خوراک دا ټول ارڅ به عبادت ګڼل کیږي او چې کله شهید شي نو به الله تعالی د شهادت فضایل ورته ورکوي د شهادت د فضایل په باره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو څو حدیث د تاسو په خدمت کې عرض کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل احادیثو کې د شهیدانو په باره کې د شهیدانو فضایل بیخي ډیر یاد کړي دي دونه ډیر یاد کړي دونه ډیر یاد کړي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د دې تمنا کړې ده چې کاش کې زه د الله په لار کې ووجل شم او بیا را ژوند شم بیا ووجل شم بیا را ژوند شم بیا ووجل شم او بیا را ژوند شم رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د الله په لار کې د شهادت غوښتنه کړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په دغه حدیث شریف کې چې امام مسلم او امام احمد دواړو روایت کړی ده فرمای والذي نفسي بيده قسم مې د په هغه ذات وي چې د ما روح دی هغه په بلا کیف لاس کې ده لا یکلم احد فی سبیل الله نبا زخمی کیږي کوم کس د تاسو د الله په لار کې الا جاء يوم القيامه مگر دا چې را بشي د قیامت په ورځ باندې اللون لون الدم والريح ريح المسك رنگ به دی وینو سروي خو بوی به د وینو نه وي بوی به د مشکو بوی وي بوی به د مشکو وي همدارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله ته تر ټولو ډېر ګران قطري او څاڅکي د مجاهد د وینو څاڅکي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ليس شيء احب الى الله من قطرتين قطرة دمعة من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله دی الله په نسبت باندې دوه څاڅکي ډېر محترم څاڅکي دي یو د اوخ کو څاڅکي هغه چې د الله لویر نه د انسان په مخ باندې راشي او یو د مجاهد د وینو څاڅکي چې د الله په لار کې تویږي په همدې حدیث شریف کې دوه اثرونه یا دوه قدمونه دام رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی چې دوه قدمونه هم دی الله په نسبت باندې ډیر محترم قدمونه دي یو هغه چې دی الله په لار کې واخیستل شي او یو هغه چې دی الله د فرایزو د کومې فریضې د ادا کولو په لار کې واخیستل شي څوک چې د الله په لار کې شهید شي په جهاد کې شهید شي هغه به غواړي د الله نه به دا امید وي ارزو به چې یا الله ما بیا ژوندی کې بیا مې دنیا ته ولېږي چې زه بیا شهید شم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ما من عبد يموت له عند الله خير لا يسره أن يرجع إلى الدنيا وإن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي چې یو داسې بنده به نه وي چې هغه مړ شي او د الله په نسبت الته دته نعمتونه او خیر هم ورورسیږي او د دې بیا وغواړي چې بیرته د دنیا ته ورنه راشي مګر شهید یوازې شهید چې د جنت نعمتونه الته وم ګوري دی بیا مې شي الله ما دنیا ته بیا ولېږه چې زه بیا د تا په لار کې الته جهاد وکم او بیا شهید شم ګوري جنت ته ورسېدلې ده د الله رضا یې په نصیب شوې ده د الله لقاء په نصیب شوی اطمینان هم ورته ورکړ شوی ده خدای بیا هم وای چې الله ما دنیا ته ولېګه چې زه بیا د تا په لار کې وجنګېږم او بیا شهید شم ولی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای چې لما یرا من فضل الشهاده دا چې د شهادت فضیلت دته اور معلومیږي شهادت د فضیلت دی وجنه چې د لیدلې وی دغه خوند دی وجه نه چې د لیدلې وي د بیا بیا غواړي چې ژوندې شي او بیرته دنیا ته لاړ شي یعنی د جنت له نعمتونو نه د دوباره بیا شهید کېدلو ته ترجیح ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د شهیدانو په باره کې د مجاهدینو په باره کې او د شهیدانو په باره کې په حدیث شریف کې امام بخاری رحمت الله علیه روایت کړی فرمای ان فی الجنه 100 درجه په جنت کې سل مرتبه سل درجه دي اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله الله تیارې کړې دي د مجاهدینو لپاره چې د الله په لار کې جنگي ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض د هر دوو درجو ترمنځ دونه فاصله او لویوالی وي لکه د ځمکې او د اسمان ګوري دا د الله په نسبت باندې چې کوم جنتونه دی الله له خوانو مسلمانانو تور کولای کیږي چې هر چیرې کې په قران کریم کې دی هم او که په حدیث کې ذکر شوی دی لویواله ور سره ذکر کیږي جنت عرضها كعرض السماء هر چیرې چې جنتونه ذکر کیږي لویواله ور سره ذکر کیږي دا جنت په خپل یو نعمت ده او دا لویواله بیا بل نعمت دی او دا د لویوالی د کور او د کوټې او د ویلې د لویوالي په نعمت هغه څوک پیږي چې یو لږ په تنګ کور کې گزاره وکړي چې د چا کورګي تنګ وي یا بند تیر کړی په یو کوټه کې یا په یو تنګ ماحول کې راګیر شي چې بیرون راوځي چې اسې تش ډاګ هم وي یو شین بوټی هم پکې نه وي د د زړه ورته خوشاله شي چې ماشاءالله دا څونه لوی دنیا ده دا چې تش ډاګ هم وي چې هیڅ شی هم نه وي دا تش داګ تم خوشحاليږي دا لویوالی په خپل بل نعمت دی په تنگ کور کې چې چا گزاره کړې وي او بیا لوی کور ته لاړ شي که په ګډه باندې وګي هم وي دی خوشاله وي روح پکې آرام وي نو الله تعالی د جنتیانو لپاره د مجاهدینو لپاره د جنت لوی فاصله لوی مسافه ده لویواله هم ورسره یاد کړی دی فاذا سالتم الله فاسالوه الفردوس کله چې تاسو د الله نه جنت غواړي نو جنت فردوس ورنه وغواړي فانه اوسط الجنه واعلى الجنه ځکه چې دغه فردوس د جنت وسط او د جنت لوړ پوړی هم هم دغه ده تاسو ګوري تاسو یو توپ یو ګند یو شی چې مخکې کېږدي په غسر منځ منځ باندې ګوته کېږي چې په کم منځ باندې ګوته کېږي هغه ځای به څه شي وي هغه به هم منځ وي او هم به پورته ځای وي د دې حدیث شریف کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هم منځ ده او هم تر ټولو پورته ځای ده په دې کې څه تضاد نشته دا دواړه د یو معنی ifade کوي هم منځ وي او هم تر ټولو پورته وي وفوقه عرش الرحمن او تر هغه بیا پورته دی الله عرش دی ومنه ومن الفردوس الاعلى تفجر انهار الجنه دمدغه فردوس اعلانه د جنت نهرونه را بهي رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهدا په باره کې فرمایي چې الله تعالی د حشر نه قائم کړي او جنت ته شهیدان لا نه وروستلي د دوی ارواح به الله تعالی د مرغانو په جوجرو کې اچوي او الته به د جنت په نعمتونو د جنت په باغونو کې به ګرځي ان ارواح الشهداء في جوف طير خضر د شهدا او ارواح به د شنو مرغانو په جوجرو کې به وي لها قناديل معلقه بالعرش د دغه مرغانو به قندیلونه به وي یا د دغه ارواح د پاره به قندیلونه به وي هغه چراغونه چې راځوړند وي د عرش نه تسرح من الجنه حيث شاءت بیا به دغه مرغان دا به په جنت کې ګرځي را ګرځي په دې باغونو کې په دې میوو کې په دې ګلانو په دې خوراکونو کې به ګرځي را ګرځي چې هر خوا یې زړه وي ثم تأوي الى تلك القناديل او بیا به را ګرځي بیرته دغه قندیلونو ته الته به پکې آرام کوي فقالوا دا جنتيان به ورته وایي دا شهیدان اي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنه حيث شئنا اي الله نور به نه څه غواړو چې په جنت کې د من کم ځای زړه وي هغه ځایونو ته ورځو چې څه زړه غواړي او څه ته مشتیا وي دا ټول موږ ته حاضر دي کومه خواته چې زو بندیز را باندې نشته ده ففعل بهم ذلك ثلاث مرات الله تعالی به درې ځلې هم دا ورته وایي چې څه شي ته مشتیا شته بیا به ورته وایي څه شي ته مشتیا شته نور څه شي غواړي فلما راوا انه لن يتركوا من ان يسالوا کله چې دوی پوه شي دا شهیدان د شهیدانو د ارواح چې الله خو خامخا موږ نه یو څه غواړي باید یو څه ووایو الله یې نه پریدي دغه سي خامخا جواب ورنه غواړي یو بل نعمت هم ور باندې لوري قالو نو بیا به دوی وایي یا رب ای د منګ رب نريد ان ترد ارواحنا في اجسادنا ای الله چې بل نعمت را باندې لوري نو تر دې ټولو جنتونه دي او تر دې ټولو نعمتونه دي دا موږ ته خوندور ښکاری دا راته ښه ښکاری چې دا د موږ ارواح د موږ ساګانی بیرته د موږ جسدونه ته ورواچوه حتی نقتل فی سبیلک مره اخرى چې دوباره بیا د تا په لار کې شهیدان شو د شهادت دومره خوند وي دومره فضل وي چې تیار په جنت کې د جنت په نعمتونو او په باغونو کې ګرځي د الله د عرش نه لاندې زړندو قندلونو کې راحت کوي خو دا چې د شهادت کوم فضیلت او خوند دوی څکلې ده هغه د جنت له نعمتونو سره نه برابرې او چې د الله تعالی ټینګار وګوري چې الله بار بار ورته وایي چې یو خشه چې د تاسو په ذهن کې تر ټولو خشه دا وغواړي چې زه درکم درته نو بیا دوی وایي چې الله موږ بیرته ژوند وکړه دا ساګان بیرته په جسد کې ورواچو چې بیرته د تا په لار کې موږ وجنګیږو او بیا الته د تا په لاره کې دوباره بیا شهیدان شو حتی نقتل فی سبیلک مره اخرى فلما راى ان ليس لهم حاجه ترکو کله چې الله تعالی وګوري چې دوی نور بل څه نه غواړي نو بیا پرېږدي بیا نور څه ورته نه ځکه دنیا ته دوی بیرته اوس نه راځي دوی امتحان کې کامیاب شوي دي د شهید د فضایل په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شهید څه ځانګړتیاوې دي څه خصلتونه دي خصوصیتونه دي چې هغه د شهید لپاره وي بل چا لپاره نه وي ان للشهید عند الله خصالا د شهید لپاره د الله په نسبانه یو څو خصلتونه یو څو خصوصیتونه یو څو نعمتونه دي سبع خصال وخصلتونه دي ان يغفر له من اول دفعه دمه اول خصوصیت د دې لپاره دا ده چې دا اول څاڅکی د وینې زمکه ته ولویږي لا رسیدلې نه وي چې د الله تعالی بخنه وکړي ما به ډیر شهیدان لیدلی په سترګو مې لیدلی دي په جنگونو کې او عکسونه مې لیدل او د بل چا نه مې هم اوریدلی دي چې د تبسم په حالت کې عمرې اقبالم وای کنه و نشان مرد مؤمن با تو گویم که چون مرگش رسد خندان بمیرد د مسلمان سړی وای نه خدر ته وایم د مؤمن چې مؤمن څنګه مري وای چې مري د خندا په حالت کې مړ شي څنګه د خندا په حالت کې مري دی په دې حالت کې هغه نعمتونه چې الله ورته تیار کړی دی هغه الله ور باندې وویني دی هوري ویني دی نعمت ویني نو به دی ورته په خندا وي په خندا خندا کې سا ورنه لاړ شي ان يغفر له من اول دفعه دمه ويرى مقعده من الجنه او بیا هغه د د چې کم د ناست ځای دی د د د وسیدنې ځای دی په جنت کې هغه ورته الله تعالی ورخکاری مجاهد بیچاره چیرې په خیمه کې ژوند تیر کړي چیرته یو سوپ کې ژوند تیر کړي چیرته یو غار کې نه وتلی چیرته وی چیړې لاندې ویده شوی په خټو کې په نمجن ازمکه کې په شګو کې چیرته په یو زړه خیرنه چریکي بستر کې ټول ژوند تیر کړی هغه په دې حالت کې د جنت نعمتونه جنت ماڼۍ ګوري هوري ګوري نو چې نه خاندي څه وکي نشان مرد مؤمن با تو گویم که چون مرگش رسد خندان بمیرد په خندا خندا کې مړ شي په خندا کې لاړ شي ويحلى حليه الايمان د ایمان په غاڼه باندې د ایمان په خکلا باندې بخایسته کړی شي دې معنا دا ده چې الله به له ایمان سره له دنیا نه بوزي د ایمان په غاڼه د ایمان په خکلا به الله خایسته کی ويزوج من الحور العين او الله تعالی به ورته هغه حور ورکی چې غټي غټي سترګې وي تورې تک تور وي د سترګو یې او سپین تک سپین وي په تک سپینوالي کې چې تک توروالی وي دا خوند کوي دا چې خړې خړې سترګې اسې دنیا کې هم چاته ډیر خوند نه ور کوي او په دنیا کې هم چې څوک چاته داسې پیغور تانه غوندې یو شی ور کوي ورته یا داسې ناچیزه غني څه ورته وایي خړسترګي خړسترګي ورته الله تعالی خړسترګي هوري چاته نه ور کوي ګوري الحور العين دی عین معنا مفسرین کوي حدیث شارحین کوي وای چې سترګې به غټي وي او داسې بادامي بادامي شکل وي د بادام تورته د بادام غوند سترګې به داسې چې دې ځکه به غټي وي او بیا به د سکرکرا نری شوی وي د خواته براغلی وي سپینواله به تک سپین وي او تورواله به تک تور وي ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر دی قبر دی عذاب نه به الله ساتي دی قبر عذاب چار انسان کې خودل شي هر انسان باندې خپل مرتبه او درجه په اندازه باندې قبر پر راټولېږي تکلیف ورته ورکولای کی چاته لګ چاته ډیر خو شهید ته به د قبر عذاب نه ورکولای کی ويجار من عذاب القبر ساتل کیږي به د عذاب قبر نه ويأمن من الفزع الاكبر د لوی ورځ د حول او ویر نه به په امان وي په هغه ورځ باندې چې د ازمکه به بدل شي یو شی به په ازمکه پاتې نشي یوم تبدل الارض غیر الارض الله تعالی به د غرونه والوزي غرونه به والوزي کورونه به وران شي په ځمکه به هیڅ شای پاتې نشي ټول به اوار وي لمر به د انسانانو په سر باندې راښکته شي سترګو باندې به انسانان ګوري چې اسمان ټوټه ټوټه را لویږي او ملایکې صف صف ډلې ډلې را کوزیږي ورنه او انسانان به پنځوس زره کاله یوه ورځ یوه ورځ به پنځوس زره کاله وي دا به ولاړ وي دغه سي خو په دې ورځ باندې هر څوک به په دې ویره کې چې لما سره به اوس کیږي څه پلار بل زوی تختی زوی بل مور تختی مور بل زوی تختی خاون بل خزه تختی قران کریم کې الله تعالی دا ټول بیان کړی یوم یفر المرء من اخیه یو لبل نه تختی یو لبل نه تختی وای دا ټول قوم مې دی لمانه فدا شي خو که کش کې زه په دې ورځ د عذاب نه خلاص شم لږه اساني را باندې راشي سورته معارج کې الله تعالی څنګه فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کله دې ته قربان شي قوم دې ته قربان شي خزر دې ته قربان شي اولادونه دې ته قربان شي خو چې په د باندې لګ اساني راشي په دغه سلو یو ورځ چې اسمان به ټوټه ټوټه رالويږي زمکه به بدليږي غرونه به الوزي داسې ګرد ګرد بکی زره زره بکیږي پلار به له زوی تختی زوی به له مور تختی خاون به له خزه تختی خزه به له خاوند تختی هر انسان و په خپل ځان باندې اخته په خپل خلو کې به غرق وي او دا به نه ور معلومه چې له د سره به وسکیږي څه یو ساعت نه دی یو ورځ نه دی یو ورځ به 50 زره کال وي 50 زره کال په دې ورځ باندې به شهید بیغم وي ويأمن الفزع الاكبر شهید به په دې ورځ باندې د دې لوی ویر نه به بیغم وي ويوضع على رأسه تاج الوقار په سر باندې به د وقار تاج کې خودل شي د عزت او د درنښت تاج به په سر باندې کې خودل شي ګوري په دنیا کې تاج چاته خودل کی پادشاهانو ته په ټول دنیا کې یا په ټول مملکت کې مګ د سر سړی ته مشر سړی ته هغه ته تاج خودلې ځکه تاج د پادشاهي علامه وي تر ټولو د لوړې مرتبه علامه وي په مملکت کې نو الله تعالی به دغه لوړه مرتبه په جنت کې شهید ته ورکړي په قیامت په ورځ باندې به شهید ته ورکړي الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها یو دانه دی یاقوت به دومره ارزښمنه وي دومره به قیمتي وي چې د ټوله دنیا نه په دنیا کې چې څه لري دی نه به دغه قیمت او ارزښت زیات وي ويزوج اثنتين وسبعين من الحور العين او دوه اویا دغه حورې یا حورې عین د غټو سترګو والا د تکو تورو تک سپینو سترګو والا حورې به الله ورته په نصیب کی ويشفع في سبعين انسانا من اقاربه او په اویا او انسانانو کې به الله تعالی شفاعت قبلوي د خپل خپلوانو نه صحیح حدیث دی امام احمد او امام ترمذی او ابن حبان روایت کړی دی ورونو د شهادت دومره ډیر فضایل دي دومره ډیر فضایل دي چې صحابه کرام رضی الله عنهم به داسې شهادت میدان ته وردانګل چې بیخي به هیڅ په دې کې شک او شبهه نه و چې ماته به الله جنت نه راکوي د دوی به یقین جوړېده چې ماته به الله جنت راکوي د بدر په ورځ باندې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل چې نن څوک مخامخ په جنگ کې ولګي ورشي او شهید شي الله تعالی به جنت ته بیایي یو صحابي هغه نیمه خرما خوړلې و او نیمه لا په لاس کې و هغه دونه صبر نه کړي چې دا نیمه نور وخه وي دا ډیر وخت غواړي دا خرما به زه خورم او بیا به دا ژویم بیا به تیروم دا لږ ډیر وخت غواړي هغه نیمه وغورځول او توره وخت په ورمنډه کړه ګوري دومره به جنت ته شوق راغی دومره به دی الله په وعده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وعده باندې یقین قوي شو چې د نیمه خورما د خوړلو وخت د نورور سره نه و د نیمه خورما چې زه را اخلم بیا جوې ما بیا تیروم دا وخت غواړي لمه یعنی څو ثانیې هم صبر نه کېده ورته دونه به د الله په وعده باندې قوي یقین وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وعده باندې به قوي یقین وو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الشهداء على بارق في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية امام احمد ابن حبان او حاکم د ټول روایت کړی دی وي شهیدان به د جنت دی ویالې د جنت دی یو نهر په غاړه باندې به چې د جنت د دروازې سره به او په یو شنه ګمبد کې به وي سهار او بیګا به ورته د جنت نروزی راوړل کی د د حشر او د قیامت د ورځې نه مخکې مخکې ورسته خو به الله تعالی جنت ته بیایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شهید چې کله شهید کیږي موږ تاسو خو چې دا شهیدان وینو ټوټه شوی لاس پښې ټوټه شوی سر یو ځای کې پښې بل ځای کې وي تنه بل ځای کې نو اسی د عام انسانانو ذهن ته داري چې یاره دا به څونه کړېدلې څونه به رنځېدلې څونه به تکلیف شوی څونه به درد لیدلې هغه په درد باندې نه پیږي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ما یجد الشهید من القتل الا كما یجد احدكم من مس القرصه وي شهید دي وجل کېدو په حالت کې دی دون تکلیف هم نه احساسوي نه ویني لکه څوک چې دی سکونډه کې دی سکونډلو یا دی چیچلو دی میاشي دی چیچلو په اندازه باندې تکلیف کیږي دونه به هم نه احساسي نو ځکه خو په خندا خندا کې تللی وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي دي شهدا او په باره کې افضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الاول بهترین او غوره شهیدان هغه دي چې د جهاد په میدان کې په اول صف کې جنگ کوي د اول صف خلک وي فلا يلفتون وجوههم مخ نه اړوي نسې مخامخ په دښمن ور روان وي حتی یقتلو تر دې چې شهیدان شي مخامخ په ور روان وي ور روان وي ګوري دا شیان په خوا داسې و چې په کتابونو کې به خلکو اورېده په موږ تاسو باندې الله دا نعمت وکړ چې په سترګو یې وینو اوس دا شهیدان دا فدایان دا مجاهدین په دې قرارګاو باندې د دښمن په دې مراکز باندې داسې ور روان وي په باندې ته چې چالت میلمستیا ورته کړې دا بس زره زی چې یخی نه ویره وی ورسره نه وهم وی ورسره نه د زخمی کېدلو خطر وی ورسره همداسې ور روان وي مخامخ ور روان وي حتى يقتلوا مخناړوي تر هغه چې شهیدان شي اولئک يتلبطون في الغرف العلى من الجنه دغه کسان چې شهیدان شي وې د جنت په کوټو کې او د جنت په مانو کې داسې اوړي را اوړي اوړي را اوړي شوخه مستي به ورکه کوي ويضحك اليهم ربك او الله تعالی به ورته خان دي بلا کیف الله به ورته خان دي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي و اذا ضحك ربك الى عبد في موطن فلا حساب عليه او الله چې خپل کوم بنده ته په یو ځای کې وخاندي ورته نو بیا هغه باندې حساب نشته هغه سره به حساب به خنه کی دا چا سره چې حساب ونه شي سخت خوند ورکوي ولو که په دنیا کې هم وي ما په مدرسه کې سبق ویلې بیا یو کتاب په یو درس کې زه به خپل ملګرو سره کې ناسم تکرار به مون سره کاوه لکه به خپل هم کوشش کاوه چې خیز ده کوم او نور سره به مون تکرار کاوه لکه ورکه بیدار ومه بیا د امتحان ورځ راغله نو استاد دننه په کوټه کې ناست و یو یو به ورغوښته په کتاب کې به شفاهي امتحان ونه اخیست کتاب به بند وو استاد مخکې به یې خو خلاص به کو یو پښتنه به کوله د تانه به امتحان اخست د ما نوبت راغی چې ما نوبت راغی زم ورننه وتم داسې ویریدم چې اوس بل ما سره څه کیږي ځکه د سپي یوازې ځان کلم د استاد سره په کوټه کې په بنده کوټه کې نه وم ناست د ډلې سره ملګرو سره د استاد مخې ته ناست وم په حلقه کې ناست وم تکرار کې ناست وم خو چې یوازې ځای کې چې زه یم او استاد یو دروازه راپسې بنده وي او امتحان وي سخت ویرېدم روغ بور باندې چې زه کې ناستم استاد راته په خندا شو په خندا شو وایي ما ته معلوم یې ورخطا کېږه ما دغه یو پیاله چای وڅکه او بیا لاړ شه زه تا نه امتحان نه اخلم تا نه امتحان نه اخلم تا نه ما ټول کال امتحان اخیستی ده تا په دې ورځ نه تکلیف وم تا تکلیف مخکې تېر کړی داسې خوند یې راکړه لکه نوی چې ژوندی شم تا نه امتحان امتحان نه اخلم پوښتنه مختنه چې نشته ده بس دا یو پیاله چای وڅکه او غلی لاړ شه زه وځه نور بېرته چې د دنیا کې استاد دې درنه امتحان وانخلي او د خپل اطمینان اظهار در باندې وکړي او بیا یوازې په یو پیاله چای باندې اکرام وکړي سړی ته څونه د خوښۍ احساس دا چې رب العالمین د تا خالق د تا مالک د تا رب د تا معبود هغه درته په خندا شي او بیا حساب هم در سره نه کوي د هیڅ شي حساب در سره ونه کوي به حساب به کتاب د جنت ته داخل کی تر دې لوړه مرتبه نو بیا چیرې ورونو جهاد موږ په دې خاطر باندې کوو چې د عزت لار ده جهاد په دې خاطر کوو چې په دې د موږ شریعت تطبیق کیږي جهاد په دې خاطر باندې کوو چې په دې باندې موږ د اسلام حاکمیت قائمو جهاد په دې خاطر باندې کوو چې د ظلم مخنیوي ور باندې کوو جهاد په دې خاطر باندې کوو چې د مستضعفینو د یتیمانو د خزو د کندو د مظلوم خلکو نه دفاع کوو جهاد په دې خاطر باندې کوو چې د کافرانو د وحشت مخ اور باندې نیسو جهاد په دې خاطر باندې کوو چې د الله بندگانو ته د الله پیغام ورسو د الله دین ورته ورسو د منګ ورانه نه دی خوخ د منګ قتل نه دی خوخ د منګ ځان ټوټه کول په بی هدفۍ کې دا نه د خوخ د منګ انتحار نه دی خوخ انتحاریان دا په جهنم کې وي منګ استشهادیان یو منګ فدایان دی الله دی دین نه ځان فدا کوو منګ مجاهدین یو دی الله دی دین لپاره جهد کوو دی الله دی دین لپاره تکلیف وباسو دی الله دی دین د حاکمیت لپاره که دی الله دی دین حاکمیت نه دی مسلمان د عزت اعاده کول نه دی مسلمانانو د خاور آزادول نه وي د ظلم کفر فساد شرک فتنه مخنیوي نه وي او دا د منګه اراده او عزم نه وي نیت هم دغه سې نه جوړ شوی نو بیا رښتیا موږ ورانکار یو رښتیا بیا موږ مفسدین یو ځکه هغه هم دغه ډول فسادونه کوي خو د موږ کار فساد نه دی د موږ تاسو کار جهاد دی د موږ تاسو کار عبادت دی په دې باندې الله د موږ تاسو ناراضي کی دا کار انبیاء علیهم السلام کړی دی دا کار د الله ملائکو کړی الله په بدر کې ملائکه را لېګلی د مسلمانانو ترڅنګ جنگیدلی دي دا کار صحابه کرامو کړی دا کار تابعینو کړی دا کار د امت لویانو او مصلحینو کړی دا کار لوی لوی فاتحینو کړی دی او په دې باندې د مسلمانانو عزت اعاده کیږي بیرته راګرځي په دې باندې سرلوړي حاصلېږي او که موږ جهاد وکړو هم دا عمر را باندې تیریږي که ونه کوو هم عمر را باندې تیریږي تاسو ګورئ د موږ تاسو غوند ځوانان څونه په سینماو کې ورک دي څونه په ډانسونو کې ورک دي څونه په شرابو کې ورک دي څونه په کرکټونو او فوټبالونو کې مصروف دي څونه اسی په هوا او هوس کې څونه په سندرو کې په دې کې مصروف دا خو دې الله احسان په موږ تاسو شوی چې یو یو رايستلی یو یو دا خو دې الله محض احسان دی محض احسان دا ګوري نه په دولت باندې کیږي نه په مال باندې کیږي نه په علم باندې کیږي د خلکو سره ډیر علمونه دي دکتورا وی اخیستې دي خو د خپل دکتورا او شهادت نامې او علم ارڅ سره د کفر په صف کې ولاړ دي دغه خدمت کوي هغه ته ریاست کوي یا وزارت کوي یا ورته قضا کوي یا ورته مدیریت کوي یا ورته بل عسکري او جاسوسي وظیفه اجرا کوي دا خو دی الله محض احسان دی چې موږ او تاسو د جهاد لارې ته راایستلی او د جهاد نظریه دې موږ په ذهن کې راچولې ده نو د جهاد کول فریضه ده د جهاد کول د انبیا او لار ده د جهاد کول د جنت لار ده د جهاد کول د الله د رضامندۍ حاصلول دي او د جهاد نه کول ذلت ته تسلیمېدل دي له دین نه محروم کېدل دي له عزت نه محروم کېدل دي له خور لور مور ناموس د دینه محرومېدل دي د کفارو تسلط ته لار اورول دي مخکې خو مې څو کیسې څو سرنوشت مسلمانانو درته ویلې چې دوی باندې څه تیر شو څه سرنوشتونه یو الله تعالی دې موږ تاسو ته د صحیح جهاد کولو توفیق راکړي او د صحیح جهاد کولو علم دی الله موږ ته په نصیب کړي او الله تعالی دې موږ او تاسو مشران په سم لار باندې په استقامت کې ولري الله دې د اختلاف نه وساتي الله دې د تفرق نه وساتي الله دې د بدنیتۍ نه وساتي او دا چې موږ او تاسو جهاد څنګه وکړو په دې باره کې به ان شاء الله راتلونکي درسونه دا چې جهاد ولې کوو